سوره برات تی سوره توبه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه د مکه چې کوم مشرکانو چې مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاهده کړې و هغه معاهده دوی ماته کړې و بیا الله پاک فضل ته ګوره چې الله دوی له موقع ورکي وی فورا درته مسلمانان سنوي سلور میاشتې ګرځې په د ازمکه کې ارس کوي سوجو کوي فکرو کوي ارسو کوي د سلور میاشتو نه پس به یې ایمان راوړی او که ایمان هم رانه وړه د دې علاقې نه به دغه کېږي و چې جلا وطن کېږي نو وایي فسیحو تاسو وګرځئ ساح یسیحو لکه باع یبیعو کې هلته وایې که نه بیعو فسیحو تاسو وګرځئ فی الارض په ځمکه کې کلا وګرځئ څوک درته څه وایي نه اربعه اشهر سلور میاشتې تاسو ویلو دا یت رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه په رمضان کې فتح کړه نو د رمضان پسې سلور میاشتې کمی دي د واړه اختر میاش شوال و پسې د بل میاش ذوالقعده بیا د غټ اختر میاش ذوالحجه او بیا محرم دا سلور میاشتې ګرځي ګرځې خو په دې ځان پوي کې وعلم او په دې ځان خپوي کې چې انکم یقینا تاسو چې غیر معجز الله تاسو ځان خلاصون کې نه د الله نه غیر معجز الله تاسو عجزون کې نه یې الله لا دا الله نه ځان خلاصون کې نه یې دا نه چې سلور میاشتې تاسو ته مهلت ملاو شو زید الله نه بخلاص شي بیا هم گرفت دی وان الله او یقینا الله مخزل کافرین هغه شرمون کې دی کافر ولا دنیا کې هم الله شرمای آخرت کې هم الله شرمای سر چټکی څنګه او فسیحو د سیحو معنی کوي بخاری سیحو سیرو ساره یسیرو سیرو وګرځي ګرځي چې څه کوي هغه کوي سیرو وګرځي حدثنا سيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني يقيل عن ابن شهاب واخبرني عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن ان بورد قال ابو هريره وی حمید ابن عبدالرحمن تا ګوره خان دی و په بیا راځي ان ابا هريره یقینا ابو هريره قال غوي پاتم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سوګه مکه فتح کړه ورپسې حج فرض شو چې ورپسې نهم کال د هجرت شو نهم نو حج فرض شو په نهم کال خو رسول الله ته موقع نه وه د دې وجه نه صحابه رالل حج ته او د حاجیانو امیر رسول الله ابوبکر صدیق مقرر کړ ابوبکر صدیق مقرر کړ او دا سوره برات نه دی دا سوره برات ولا ورکو ورته وی لاړ بشي او په عرفات کې بم د اعلان وکي په مینا کې بم اعلان وکي چې ګوري واوري د دینه پس به بیا مشرک سړی دغه نه کوي حج بنه کوي مشرک سړی بچی دی تواب په بربنده باندې نه کوي او زمونږ او د مشرکانو چې کمی معاهده وي هغه معاهده ختم دا په نهم کال د هجرت خیر ابو بکر صدیق روان شو دلته حضرت جبرئیل راغی رسول الله ته وای حضرت تا ته پته نه لګي چې څوک معاهده د چا سره کوي یا څوک د چا سره معاهده ختمي نو یا هغه سړی په خپل یا د هغه د خاندان سړی وي نو تا وسره معاهده کړې ده دا معاهده به یا ته ختمه یا به ستا د خاندان سړی ختمه یا ابوبکر صدیق خو ستا د خاندان نه دی پردی دی نو بیا د الله په حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لیک وتوی امیر با د حج ابو بکری صرف تم دی لولې غړي چې د صورت برات اعلان بدغه کې وکي په مینا کې او په عرفات کې قال اوس په دونه دنیا کې یو سړی اعلانونه چرته کولی شي د دې وجه نه حضرت علی ابو بکر صدیق ته وی چې په دې مسله کې به ته زما سره امداد کې نو بیا ابو بکر صدیق ابو هريره ته وی چې ابو هريره تم پاسه او د علی صاحب سره دغه وک اعلانونه وکړه ان ابا هريره یقینا ابو هريره قال غووي باسني ابو بکر اولیګلم ز ابو بکر فی تلک الحجه پاغ حج کې کم حج چې هغه نه هم کال باندې او امیر د حج چې دین هغه سوکو ابو بکر صدیقو اولیګو مالا ابو بکر صدیق په دغه حج کې په چا کې اولیګلم فی مؤذنینا په اعلان کوونکو کې چې لاړ شه ته ملک اعلان وکړه لکه تم لاړ شه تم لاړ شه نو ابو بکر اب اب ابو هريره وي زم پکيو باسهم ابو بکر دا اعلان کون کی اولی گل یوم النحر پرز دسو دغټ اختر اوس یوم النهر د اجیانو صاحبانو یوم النهر په مینا کې یؤذنون چې هغوی اعلانونه وکړي بمنا په مینا کې چې اعلانونه وکړي دوی په مینا کې د څه الله یحنج چې حج بنه کوي بعد العام پس د سکالنا پس د دې کالنا د دې کالنا پس به بیا حج نه کوي مشرک یو مشرک او کافر دا یو ولا یتوفو او تواب پنه کوي بل بیت د بیت الله عریانون بربند تاسو ویلو کنه دی بچ تواب کو په بربند وکاو دا اعلان نوشو ماوی حمید قال حمید ابن عبد الرحمن حمید ابن عبد الرحمن وید ماوی دی په بیام راضی په دی حمید ثم اردف رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا رست اولیګ رسول الله بی علی ابن ابي طالب سوک اولیګل علی ابن ابي طالب د دې دا مطلب نه لري چې ابو بکر صدیق مینه ته لاړ او د اختر ورځ ده او د هغې نه پس یو لیږو د دې دا مطلب دی چې ابو بکر صدیق روان شو یو دو درې ورځې پسې و پسې ولېږ و امره رسول الله امرک علی تا ایؤذنا چې دې اعلان وکي به براءت ان په براءت مراد دلته د براءت نه صرف بیزاروالی نه دی ښه مراد د براءت نه د سوره برات دی چې ټولې مسلې پکې راشي قال ابو هريره ابو هريره وی فاذنا معنا نو اعلان وکړو سره زمنګا علی علی یوم النحر پرز د غټ اختر منګم اعلانونه کول او علیم اعلان کو د سشي اعلان کو به براءت د سوره برات یو دا چې برات به د مسلمانانو د کافرو چې کمی موحدی دي ختم و الله يحج بعد العام او بل دا دی چې حج منه کوي پس د دې کال نه مشرک مشرک ولا يطوف طواف نه کوي بل بیت د بیت الله عریان بربند آذنهم اعلان وتوکو خبر وتورک باب قوله دا باب دې د تفسیر د دې قول الله و آذان من الله او اعلان دې د الله د طرفنا و آذان من الله او اعلان دې د الله د طرفنا ورسوله او د رسول داغنه چاته اعلان دی الی الناس خلق ته تمام دنیا ته اعلان دی کلا یوم الحج الاکبر پرز د حج اکبر د حج اکبر پرز باندې خلق ته اعلان دی د سشي اعلان دی ان الله بریء چې الله تعالی بیزار دی من المشرکین د مشرکانو نه د مشرکانو نه الله بیزاره دی بس نه معاهده شته او نه بل څه شته الله بیزاره دی او دویم ورسوله د الله رسول الله او د الله رسول دا بیزاره دی حاجی اکبر راغی اعلان دی د الله د طرف نه او د الله د رسول د طرف نه ټولو خلکو ته پرز د حج اکبر حج اکبر منه کوي حج غټ حج غټ د دې نه کوم روز مراد د حج اکبر نه عام مفسرین حضرات خو وي چې مراد د دې نه عرفه روز ده پر روز د حج اکبر یعنی د عرفه پر روز تاسو به وایي عرفه ته ولی حج اکبر وایي وایي ځکه چې د حج غټ غټ کار چې دین هغه خلک کله کوي د عرفه پر ورځ باندې کوي چې هغه عرفات دی عرفات په حج کې غټ کار دی ځنې خلک خدا سی وایي خو داسې معلومیږي چې د امام بخاری او ځنې علما میلان دې طرف ته دی چې نه مراد د حج اکبر نه د غټ اختر ورځ مراد ده د ده د دغه نه دا معلومیږي حج اکبر د غټ اختر ورځ ځکه د غټ اختر په ورځ باندې د حج غټ کارونه یې ښه غټ تاسو به کتلي اجان صاحبان د غټ اختر پر ورځ جمره یې کني جمره عقبه قرباني وی کني بیا ورپسې غټ ذمہواری دا ده چې دا غزه نه رامنډه کې د مینا نه او رامنډې او رامنډې حرم ته به راشي بیا به دغه وکړي طواف زیارت به وکړي بیا به واپس ځي نو ما وی د د اشارو نه رسو داسې معلومیږي لکه ځنې علما نور هم داسې وایي چې مراد د حج اکبر نه څه یومون نهر د غټ اختر ورځ نو د غټ اختر ورځ ته د د پرایه باندې یوم النهر هم وایي یوم الاضحیه هم ورته وایي او حج اکبر هم ورته وایي ها فإن تبتم کچر تاسو توبه وسته د کفر او د شرک نه نو فهو خیر لکم نو دا توبه چې دا ډیره خد تاسو د پاره و ان تولیتم او که تاسو وګرځیدې د ایمان نه ایمان مران نوړو نو فعلمو په دې خبره ځان ښه پوه کړئ چې انکم غیر معجز الله چې تاسو ځان خلاصون کې نه یې د الله نه د الله نه ځان نشه خلاصولی وبشر الذین کفروا او خبر ورکه پیغمبر هغه خلکو لشه کم کافران دي بعذاب الیم په عذاب درناک سره و اذان سر کې ټکی راغی کنه و اذان من الله د اذان څه مطلب ما غیلان وی اذنهم د مخکم دا تفسیر کړی دی بیا وکړو اذنهم څه مطلب دی اعلمهم خبر وته ورک حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب فاخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بیا راغی حمید ابن عبدالرحمن ماوی دی به بیا راځي په دی حمید د ابو هريره شاګرد دی قال ابو هريره وی باسنی ابو بکر اولی گمال ابو بکر صدیق فی تلک الحجت پدغه حج کی کم حج چې په نهم کال د هجرت ابو بکر صدیق داغه امیرو زی اولی گلم فی المؤذنین په اعلان کوونکو کې باسهم یې ټکی دا ګوره ښه باسهم ابو بکر صدیق دا اولی گل یوم النحری دې ته ګورې په ورځ د غټ اختر یؤذنون چې دوی اعلان وکړي بمنا په منا په منا کې او څنګه اعلان وکړي الله یحج بعد العام چې حج دې نه کوي پس د سکالنا مشرک یو مشرک سړی دی د حج لنه راځي ولا یطوف بالبیت او طواف دې نه کوي د بیت الله عریان بربند اوریانو نه قال حمید حمید وی ثم اردف النبی صلی الله علیه وسلم بیا رستو لیگو رسول الله صلی الله علیه وسلم بی علی ابن ابی طالب حضرت علی فامره امر وتوکو ایؤذن به ببرات چې دې اعلانو کې په برات باندې په بیزاروالی قال ابو هريره ابو هريره وی فاذن معنا علي نو اعلان وک زمون سره علي فی اهل منا په اهل منا کې هغه باشندگانو د منا کې یوم النحر پرز د غټ اختر بی براءتن په بیزاروالی یو دا وان لا یحج بعد العام او بل دا دی چې حج دې نه کوي پس د څه کالي نه مشرکون مشرک ولا یطوف بالبیت او طواف دې نه کوي د بیت الله عریانون بربند باب قوله دا باب دې دا دې قول د الله براءة من الله ورسوله یا اذان من الله دا دغه راغی اعلان دی چې د کافرو سره چې کمی معاهدې شوي دی هغه ختم الله او رسول د کافرو نه بیزاره یو ډله ده چې د هغې سره معاهدې مه ماتوي چې وعدم وسره معاهدم وسره کړی ده او دوی په دا خپل معاهده کلک ولاړو او په هغه معاهده کې څه لږ وخم شته نو دغه خلکو سره بیا معاهده څه کړی پوره کېخه وای الا الذين مگر هغه خلکو سره برات مکوي عاهدتم چې تاسو سره معاهده کړې ده ملل مشرکین او بیا ثم لم ينقصوکم وی ابو هريره اخبره هغه خبر ورکړی دی د حمید ته ان ابا بکر چې ابو بکر صدیق بعثه هغه اولیګو دا ابو هريره فی الحجه التي فاغه حج کې امره چې امیر ګرځول او اغلا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه په دې حج په هغه حج کې چې رسول الله دی امیر ګرځولی او پاغي قبل حجت الوداع مخکې د حجت الوداع نه دا نه هم کالو کنه حجت الوداع لسم کې شوی دی نو دا یو کال مخکې شو نو ابو هريره اولیګه خو یوازې نه فی رهتن په یو ډله کې نور کسانو مو یؤذنو فی الناس چې ابو هريره اعلان وکي په خلکو کې چې الله یحجن بعد العام چې خامخه حج دې نه کوي حج ته دې نه راځي پس د سکال نه مشرک مشرک ولا یطوف بالبیت او نه دې طواف کوي د بیت الله اوریان بربند دیو ساغه ځای ته راغی یوم الحج اکبر الکه حج اکبر دا کمې ورځې ته وایي نو ما وی مشهوره خدا ده کنه عام مفسرین هم دا وایي چې حج اکبر د عرفه ورځ ده او حج اکبر وته ځکه وایي چې د حج غټ کار چې دی چې هغه وقوف عرفات دی هغه په دې ورځ کیږي لیکن ما وی د دم اعلان هم دسی معلومیږي دا د ابو هريره شاګرد نه دی حمید هغه دا ثابتای چې نه مراد د دینه یوم النهر ده حج اکبر روز کومه ده د غټ اختر پیله بس ولی حمید عجیبه وی وی د الله د طرف نه او د الله د رسول طرف نه اعلان دی د براءت کله پروز د حج اکبر د څه ده کنه اوس اعلان کله شوی دی الله خو وی دا چې د حج اکبر پروز باندې اعلان دی ابو هره ابو بکر چې را پاسې دو اعلان کونو د په کوم ورځ کړی دی په عرفات کې کړی دی که په مینا کې کړی دی د دقه حدیث نه امید وای چې ثابتېږي چې مراد د حج اکبر نه څه دی هغه د دغه ورځ ده د غټ اختر او دین په داسې ما به خوشحالېږي اکان حمید بخاری وی نو حضرت حمید یقول غیب وی یوم النهر روز د غټ اختر چې دا یوم الحج الاکبر دا صدا دا روز د حج اکبر ده ولی من اجل حدیث ابي هريره د وجه د حدیث د ابو هريره نه چې الله وای په حج اکبر کې اعلان وکړي پرز د حج اکبر او ابو بکر صدیق چې بیا معلنین اعلان کوون کې لیګل نو په مینا کې ولېګل د اختر پرز باندې ولېګل خیر باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول الله فقاتلوا ائمه الكفر تاسو او جنگیږئ مؤمنانو د مشرانو د کفر سره فقاتلو تاسو او جنگیږئ ائمه الکفر دا غ مشرانو د کفر سره ولی او جنگیږئ انهم یقینا دوی شری لا ایمان لهم د الف زور دی ښه ایمان جمع ده یو ته یمین وی قسم نشته د معاهده د دوی د دوی سه معاهده معاهده نشته معاهده وکي بیا معاهده ماتي د دې وجه نه دغه وکي فقاتلو تاسو او جنگيږي ائمه الكفر داغه رؤساو داغه سردارانو د مشرانو د کفر سره انهم لا ایمان لهم یقینا د دوی سه معاهده نشته اه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفه حضرت حذیفه ابن یمان خو پیژنې کنه دا هغه دی چې رازدار د رسول الله دا د بېمانه خلکو دا رازونه نه دي دا رسول الله دته ویلیو پلانې غټ بې ایمانه دی پلانې غټ بې ایمانه دی پلانې غټ منافق دی په نامو نامو یې ورته ویلیو خلک به راتلو دته به کېناستل چې دا نامې ترې وورو فقال په دې مجلس کې حضرت حذیفه ووی چې ما بقي من اصحاب هذه الايه ندی پاتې موجوده وخت کې د خاوندانو د دې آیت نه الا ثلاثه مگر درې کسان دغه آیات چې راغی چې د کفر د دې مشرانو سره جنگيږي هغه د کفر چې سونه مشران دي ټول د دنیا نه تللی دي درې کسه پکې پاتې دي اوس هم اګر چې دا درې کسه دغه وخت کې مسلمانان شوي وو خو مطلب دا دی چې دا آیاتونه نازلېدل نو هغه وخت دوی مسلمانانو نو خیال لري پاتې نه دي د خاوندانو د دې آیات نه الا ثلاثه مگر درې کسان دي اوس نامې هم ناخلي لیکن اکثر خلک وایي چې د چې دا کوم خبره کوله نو هغه وخت کې دا درې ژوندي وو او د آیاتونه چې نازلېدل نو هغه وخت کې دوی مسلمانان وو یو ابو سفیان نام څه وخت کې ګورې د کفر غټ مشر و بیا الله پې کرم وکړو مسلمان شو دویم دی سهیل ابن عمر دا د کفر غټ مشر و ګوره په حدیبه کې د څومره ضد کو دا او یو د اکرمه ابن ابي جهل د ابو جهل لغنو زوی هغه دا دی وخت کې ژوند دیو خدا آیاتونه چې نازلېدل نو داغه وخت کې مسلمان نو او بیا چې حذیفه بیان کین نو دی وخت کې بیا دوی دغه شوی وو مسلمانان شوي خو مطلب دا دی چې دغه آیاتونه چې را نازلېدل نو د کفر سرداران هلکه دا درې کسو دا پاتې دي نور مړه دي عتبه او شیبه او دا تلي دي ابو جهل فقال ولا من المنافقین او نه پاتې دي د منافقانو نه هغه منافقان چې الله تعالی د هغوی کم بد بیان کړي دي نو هغه ټول له دنیا نه تللي دي ختم شوی دی الا اربعتون مگر سلور کسه پاتې دي اوس هم خو د هغې نامې نه دي اغشتې د دې وجې نه استاذ هم وی لاندې سوی لم اقف علی اسمائهم ما خو ډیر کوشش وکړ خو د دوی نامې ما معلومې نه کړې چې دا سلور کم دي خیر دا مسئله کوي چې دلته عربي راغی د دې غلونه غریب تنګو فقال اعرابي او یو باندې چی اوس دې مجلس کې یو باندې چیم ناشتي انکم تاسو چی د حذیفه ته او د د مرګرو ته وایي انکم تاسو چې اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم انکم تاسو چې اصحاب محمد دا ملګری د حضرت محمد دا تاسو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملګری خو دا خبره ده تپوس کوم دا زمونږ په دې علاقو کې دا غله د کم ځای نه رالل فما بال هؤلاء سد حالت د دې خلکو الذين هغه ينقرون بيوتنا چاغوي سورې کوي کورونه زمون زمونږ کورونه او کوټې سورې کی دا د خلکو ته کندر وای دا به مخکې خلکو کول د شا طرف نه به کوټه سورې کړه چې سامان به پکې د شپې شپې به وېست نو ينقرون چاغوي سورې کوي بيوتنه کورونه زمونږ سوري کې او سامان یوسي ويسرقون اعلاقنا عين دی او غلا کوي هغه بهترین سامانونه زمون ويسرقون او هغوی غلا کوي اعلاقنا عين دی هغه بهترین سامان زمون کم قیمتی او بهترین سامان ارانه غلا کوي دلته خو عین دی خو که تاسو وګورئ ست باندې حواله ورکړې ده نو یو کې دی اغلاقا غین دی غین نو اغلاق بیا دغه ته وایي کلوپونو ته هغوی غلا کوي زمونږ کلوپونه کوټې تم جرنده ورچولی وي او هغه جرنده ماته کی او سامان ترې وباسي دا څه کیسه ده نو قال حذیفه وته وی دا مؤمنان نه دي دا فاسقان فاجران خلق دي قال حذیفه وته وی اولئک الفساق دا سدي دا غ فاسقان دي ها اجل ټیک دا لم یبقى منهم ندی پاتې د دې فاسقانو د دې منافقانو نه الا اربعتن مگر سلور احدهم شیخ کبیر اصل کې دلته عربي دا سوال کوي چې منافقان سلور کس شو نو سلور کسو دا دنیا څنګه په مخه راغشتې ده چې باندیم ته پاتې نشو اول تم غلاګانې کوي او کورونه دغه کوي سورې کوي نو دی وته وی دا غ منافقان نه دي منافقان او مغه سلور دي چې ژوند دي خدا نور فاسقان فاجران دي خا او دا سلور منافقان پاتې دي او احدهم شیخ کبیر نشاره ورته کوي یو پکې بوډا زور دی په خپل معلومه وي یو پکې دی بوډا زور سړی چې ډیر زور شي کنه ډیر ګورې معده خراب شي نو بیا ذوق نه وي ذوق ذایقه ختم شي نه په خوک پویږي او نه په تریخ پویږي او نه په بل څه نو دا دونه زوړ شوی دی چې هغه د خولې ذایقه ختمه شوې ده لو شرب الماء البارده کدی یخ وبوس کی کنه نو هغه یخ په یخ نه لګي او ګرمې پې ګرمه نه لګي نو لما وجد برده دی به اونمومي یخوالی د هغې باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله ولا ينفقونها او هغوی نه لګي دا سره او سپین فی سبیل الله په لار د الله کې مراد د سرو د سپینو نه مال دی خو مخکې مال چې ونه خو یا به روپۍ وي سپینې به وي یا به اشرپۍ وي سره به ولا ينفقونها او دوی نه خرج کوي دا فی سبیل الله په لار د الله کې فبشرهم بعذاب الیم نو ته خبر ورکا پیغمبر دوی ته په عذاب الیم سره په درناک عذاب د دې څه مطلب دی یو د درویشانو رایه ده دا درویشان صحابانو لکه ابو ذر غفاری یا دا نور دا غوی خدا رایه وه چې کم سړی چې سره او سپین او روپۍ جمع کوي او په صندوق کې اچي بس د هغې دپاره دا حکم دی چې والذین یکنزون الذهب کم خلک چې هغه سره او سپین جمع کوي او د ده به اکثر دقه لانجه وه د خلکو سره چې چا به وی چې نه پیسې جمع کول دا جایز دي نو بغیر د کوتک نه بغیر بل کار به وسره نه کو دا غټ سر به ولا وو د دې وجه نه بیا خلک د دنه تنگ شو دیم تنگ شو د حضرت عثمان سه په مشوره باندې د مدینی نه بار ربزه ده هغه ربزه ته بیا لاړو دی بیا ته دیرم او ولته مړم شو لیکن عام علما وی نه دا شنه ده د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ رایا علما کرام وی دا لوی لوی صحابه چې دا کمزوري ده دا صحیح نه ده مراد د دې نه دا دی چې کم خلک مالونه را جمع کوي او دا حقونه تې نه ورکوي مثلا زکات ته نه ور کوي د بل سړي حق دی نه ور کوي او را جمع کوي او را جمع کوي دقه کنز دی کنز هغه مال دی چې د الله حقونه ته نه ور کوي زکات نه ور کوي بل څه نه ور کوي نو دا ته مراد دی که یو سړی دی په کورونو مال دی خو خپل زکات تی پوره ور کوي دا په کنس کې نه راځي ریاضه ولی تاسو مخ یو ځای کې ویلو کچره مال جمع کول دا منع وی او حرام وی نو بیا په کار دی چې زکات د سره فرض شوی نه وي زکات کله فرض کیږي چې پوره نصاب د سره او یو کال پی تیر شي مال د سره دی نصاب پوره دی مثلا شپېته اویا زر روپۍ دي او کال پې پوره شو تیر شو نو بیا پکې زکات دی نو هلکه چې ته په مال شپېته او یو زرو باندې کال تیری نو دا جمع کول دي که نه دي معلومیږي دا خبره چې مال را جمع کول چې ته د هغې نه هغه حقوق واجبه چې کوم حقونه واجب یې هغه ورکې هغه په دغه کې ناراضي ښه کنس کې ناراضي دا چې ما وی راجمع کې او زکات نه ورکې د بل سړي حق ته نه ورکې نو دا پکې راغلی سنقري حدثنا سجدي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زنادي ان عبد الرحمن بن الارج حدثه ان قال حدثني ابو هريره حضرت عبدالرحمن وی چې حدثني ابو هريره حدیث بیان کمات ابو هريره انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه اوریدلی دی د رسول الله نه یقول عغیبوي کنز احدکم دا خزانه د یو ستاسو چې دا کم مالونه هم خزانه کړی دي او دا غینه زکات نه ورکوي د چا حق د باندې واجب دی او هغه نه ورکوي نو دا چې دی یوم القیامه پر ورځ د قیامت به داسې وي شجاعا دا به ماري شجاعا غټ مار به او اقرعا ګنجې به کوم مار چې هغه زهريلی او دا ډیر عمر تیر شوی وي کنه نو داغه د اثر گنجي وي د د دا مال چې دی دا به پرز د قیامت الله یو مار کی او هغه مار به گنجي وي او یو حدیث کې راځي د د دا وختي به نیولي په دې ځای به چکونه لګي وي خپکیږه مزه ستو ماغه د دنیا ډیواله ما شجاعا مار اقرع گنجی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وهب قال زيد بن وهب وي ابو ذر صاحب خو بوي کنه چې بس نن اخرى او سبا بیا مجمع کوه دا رای ده د کمزورې ده قال دی وی مررت علی ابي ذر زه تیر شم په ابو ذر او بر ربازه چې هغه دیره په چرته په ربازه کې و ربازه د مدینه منورې نه بار اصل کې موجوده خلک یو ځای خی خو چې دا دی او که نه دی سړی چې دغه ته ځي که نه دا څه ورته وایي دا بدر ته نو چې مزل وکړي وکړي نو داسې ښي لاس ته د غره لمنه کې داسې دغه غوندې د زړې غوندې باري دي ته به پخوا یو کلی تیر شوی دی دغه ځای دی وی دا ربزه ده وسره خپل جماعت دی وړو کې نه وی سو کوی نو چې دا دی او کنه دی خو عام اوسنی خلک دا چې دی دا بسونو ولا سړی ته دا ځای خی ربزه نو قلتو ما وتوی یسیبا نو پدا خوش دشته کې سکه ما انزلک تسیش روستی به هذه الارض دې زمکه ته نو قال هغه ورته وی د خلکو سره می وخت نه تیریږي قال نو دوی چې کنا به شام مونږ اوسېدو په شام کې چې شام کې اوسېدو نو شام کې معاویه صاحب مو فقرات نو ما اولستالتا معاویه صاحب ته چې معاویه صاحب دا مالونه مراجمه کوه دا خزانه مه جوړوه دا ټول حرام دي والذین یکنزون الذهب هغه خلق چې را جمع کوي سره والفضه او سپینه ولا ينفقونها في سبيل الله او هغه نه لګي د الله په لار کې فبشرهم بعذاب الیم خبر ورته ورکه په عذاب الیم سره نو ما وی دا د سلانجی جوړ دا خزانه دا او دا دا دا او دا دا, دا. نو قال معاویه معاویه صاحب راته وی دا د یهودو باره کې راغلی دی مراد د راجمع کولو د خزانې نه دا دی چې په ناجایز طریقې راجمع کې او ناجایز طریقې باندې مالونه جمع کول دغه وخت کې بچا کول یهودو مسله به هم پټوله هر څه به یې کول خو مال به یې راجمع کوو قال معاویه معاویه راته ویو چې ما هذه فینا نه دی نازل شوی دا آیات زمونږ باره کې ما هذه نه دی دا آیات نازل شوی الا فی اهل الكتاب مگر په باره د چا کې د یهودو کې چې هغوی مالونه را جمع کول پاره طریقه را جمع کوي نو قال ابو هو دغه وی ابو ذر وی ما ورته وی دا خو ټول مسلمانانو ته خبره ده نو ولې ته پکې نیسو قلت نو ما ورته وی نه انها لفینا وفیهم دا آیات نازل شوی دی زمون په باره کې او دا وی په باره کې ده به هلته شام کې بیا دا لانجې کولې چې چا به ما وي سهار ته هم شی کېښود وی دا کنز دی او ده به ګزار کو نو بیا معاویه صاحب دا گورنرو حضرت عثمان صاحب ته سفارش وکړ چې دا سړی دې ځنه لرې که غوبلې کوي هغه بیا راغی مدینه ته مدینه کې هم دالان چا وکړه یو ځل را د براشي د عثمان سه مجلس کې یو سړی وو په سر باندې هم په دې مسله کې هغه غریب دا مسله وکړه چې کم سړی مالی وي او زکات ته ورکي حقوق واجبه ورکي دا پکنس کې ناراضي دا وی ولې ناراضي نه غوکه نو بیا دیم تنگ شو او خلک هم تنگ شنو دی بیا دغه تراغي دی ربزی ته ها بس دی